ورپسې چې کوم صورت شروع کیږي صورت انعام دی او تاسو ته اوس یو بل قسم لګ لګ را یادېږي خو نه برا یادېږي دبره ته دومره وې ما چې د قران شریف یو ایسه ختمه شو څه شو یو ایسه یادوم دې ته کنه چې ته ویلو قران مې تسلوري سي تقسیم کړو سلوري سي تقسیمو اوله ایسه د سورته بقره نوال تر سورته مائده اخیره پورې دویمه ایسه به شروع چې د سورته انعام نوال تر سورته کهف پورې دا به دویمه حصہ په اول حصہ کې سو الہیت د الله تعالی بیانې دو خو په عنوان د خالقیت سره الله الہ دی ولی خالق هغه دی ځکه چې خالق هغه دی دا په دلیل کې بیانې دو نور به سره مو خو زیات په خالقیت بیانې دو اوس پر دې نه دویمه حصہ شروع شي د سورته انعام نه الہیت د الله تعالی بیانې په عنوان د ربوبیت باندې چې الہ الله زکه دی چې تربیت دی هغه کوي نو تربیت امور برته یادې خوراک له ته جوړ کو باران تر اورولو دا ټول دا چیز نه برته ذکر کوي چې هغه کی تربیت تاکیږي نو ټول برته هغه چیز نه ذکر کوي نو د دې نه دا دا بیا رسی کی تر کمی پوری تر هغه سورته بنی اسرائیل تر اخیره پوری چې کهف شروع کیږي تل بل الحمدلله راشي نو چې بل الحمدلله راشي نو بیا بل ایسه شروع شي صحیح شو نو په دې طرز باندې با دا د غیدا دوی مې ایسه شروع دی دا حج سورت انعام مکی سورت ته خاطر اوسه پورې چې کوم سورتونه تاسو وی هغه ټول مدنی سورتونه اوس کم راغې اوس مکی سورت راغې دا مکی سورت ته نازل شوه دی په میان دمکه کې ښا او دا ډیر بهترین سورت ته بهترین صورت دی مفسرین وای من نجائب القرآن دا د قرآن د نجائبونه دی عمر رضی الله عنه نقل دی وای من نجائب القرآن دی د قرآن عمده صورتونه کې دا صورت دی ښا څنګه صورت دی دا داسې صورت دی چې دا په مکه کې نازلې دو به دغه دا نقل کړی دی به حقیرا نقل کړی دی نو دې سره فرشتي راغلي په یو ځل دا ټول صورت نازل شو صرف د یو آیات نه بغیر دا ټول صورت په یو ځل نازل شو او دې سره دومره فرشتي راغلي وي چې زمکه او اسمان ترمنځ د خلا ټوله ډکه وه پوه شو کنه بل روایت کې راځي ابن عباس نقل دی رضی الله تعالی عنہ نا وای دا په مکه کې نازل شو چې نازلې دو نو معه 70 الف ملک او یا ذر فرشتي وي یجرون بالتسبیح او طول تسبیح ویل او دې صورت سره راغلی خو دا ډیر عجیب صورت ته دغه رنګي د بیا د بل یو یاد پکې دی وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو دا بیا ځان ته نازل شوی د دې سره بیا دوله سره فرشتي راغلي وي دا ډیر عجیب صورت ته دغه وی قرطبي وی اصل من اصول المحاجه على مع المشرکین دا اصل دا صورت اصل دی فی محاجه المشرکین په مناظره د مشرکانو کې د مشرکانو په مناظره کې دا صورت وی په یو بنیادی اصول کې صورت انعام دی ښا صورت انعام دک یو نوم پر دغه کرا نقل شوی بل نوم نشته دی بس دا یو نوم دی او انعام ورته ځکه وای چې په دې کې د انعام او د زناورو نه دلایل پیش کړي او هغه دلایل چې خلک پکې تحریم او تحلیل د ځان نه حلال او حرام ول کوي پاغي باندې رد کوي نو دا څه کوي دغه تر نقل کوي په دې کې صورت انعام وای خله سورته انعام ربط چې دی هغه د مخکینی سورته سره په کم ترتیب باندې دی نو د سورته انعام ربط د مخکې سورته مائده سره په غنو وجوهات باندې دی په غنو وجوهات باندې دی مخکې سورته کې چې کوم دی ورته وکړل چې د خدای صفات چا لره دی یو الله لره دی علم د الله صفات او قدرت د چا صفات د الله صفات نو په دې سر کې ورته وای الحمدلله بس صفاتونه د خدای خاص الله لره دي بس خلاص شو دې کې بس بل خبره نشته ده د خدای صفات ټول الله لره دي دا رنګ په مخکینی صورت کې راتو کو په شرک باندې شرک فعلی او شرک اعتقادي نو په دې کې برته اقسام د مشرکین وي هغه تاسو ته مې ویلو اقسام د مشرکین په هغه هغه برته ذکر کړي سلور قسمه مشرکان دي بل کواکب ابراهيم عليه السلام د ستورو د مشرکان سره مقابله کړې و دغه رنګ درې قسمه مشرکان نور دي انسانان د الله سره شریکي جنات شریکي ملائکه شریکي هغه په یو آیات کې راوړي وجعلوا لله شرکاء الجن دوی ګرځي الله تعالی ته مقرري الله تعالی شریکان د جناتنا وخلقهم او الله دا جنات او انسانان پیدا کړی دي دویم وخرقوا له بنين دوی جوړي الله لره زامن زامن سوق جوړول عيسى عليه السلام عزير عليه السلام هغه باندې ولا رد کړي هغه زامن د انسانانو نو نش مشرکین بل انس مشرکین به عباد الله الصالحین ورته وي هغه باندې بار دوکي بیا مشرکین بل ملائکه دي نو پسې وي وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بنات سوق وي الملائکه بنات الله دوی ملائکه د الله دونه دي نو هغه پسې بیا سوق د درې واړه برت کی نو په دې صورت کې به یو دا دغه شي نو د مخکې سره به ربط په دې طریقه شي مخکې دلیل نقلی پیش کړه انبیاء علیهم السلام نه اجمالا یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم صحیح شو نو په دې صورت کې برته دلیل نقلی پیش کی د اتلس انبیاونه د سور انبیاونه اتلسنا سوکته ابراهیم علیه السلام دی نو پسې وی وهبنا له اسحاق و یعقوب د خو پلاران نه بوته دلیل پیش کی دغه رنګ په مخکینی صورت کې چې کوم د دعوت کتابیان وتا نو په دې کې به ټول مشرکان ته دعوت ورکی چې راشه یو دا مسله د توحید اومه نه او پرېګ دی دا د وعینات او دا پرېګ دی ښا خدي د صورت دعوه صدا دعوه د صورت څنګه ده صدا او دعوه په کومه طریقه ثابتې مقصد د صورت دیو مسله ده مقصد د صورت دی اثبات د توحید توحید د الله تعالی واحد لا شریک دی بل څوک وسره نس په علم کې شریک شته د عالم الغیب دا غوند څوک نشته لري صحیح شو نو سره په عبادت کې څوک شریک شته لري نو سره په دعا غوښتلو کې څوک شریک شته لري نو سره په تصرف کې څوک شریک شته لري نو سره په تحلیل او تحریم حلال او حرام ول کې څوک شریک شته لري نو دا په دې طریقې سره بداسو کې دا ټول شرکونه برات کوي په صورت کې برازي د برته خیم دی رد شرک فی العلم دی د رد شرک فی الدعاء دی د رد شرک فی العبادت دی دا برته خیم بیا ځای په ځای باندې دویم نمبر برات د شرک کوي په دلایل عقلیو سره خو سم ډیر دلایل عقلیه براوړي ښا خو مختلف قسمه وي کله به آسمانی دلایل علوی کله به سفلی دلایل د زمکه والا کله وستی دلایل منځنی دلایل کله بیا هغه دلایل که خیال کې مرادی نفسی وي نفسی ستا په نفس کې دلایل د توحید د الله تعالی دي کله به دلایل چې کوم دنو هغه به سي هغه به هغه اعترافي وي سبب اعترافي اعترافي دلایل کې بیا زیات سکوتی ذکر کوي مشرک ته وای دا کار څوک کوي نو عقیده به دای چې بالکل الله کوي خو په خلی بغاګ نه کوي سکوت بکي خاموشکی کی باغی تما تاسو ویلو دلایل اعترافي اصول کې ویلو صحیح شو نو دا سلور قسمه خدا په ډیر شعر او دلایل به مختلف قسمه پکې راځي کله به استدلال کوي چې دلایل پیش کوي بیا په تصرف د اعیان باندې چې دا ذاتونه د سیزونو چا پیدا کړی دی او څوک مړی څوک راولي کله په احوال الاعیان باندې چې دا حالات څوک بدلی را بدلی کله رڼا کله تیارو کله څه شي کله څه شي دا حالات څوک بدلی دا الله تعالی بدلی کله به کوم دین دلیل ذکر کوي په انقلاب د احوال باندې چې حالات بدلیږي را بدلیږي او کله به استدلال بالمطعومات ستا مخه ته جلاکم خوراک پروت ته په دې کوم دلیل د توحید د الله دی دا برته ذکر کړي کله به کوم دنه قران په دې صورت کې هم د دغه دعوی د توحید د ثابتولو لپاره رد کوي په ټولو اقسام د مشرکانو باندې سلوري اصولی ما تاسو له مشرکان خو ډیر ګڼ دي خو لیکن په اصولی لحاظ سره سلور قسم دي مشرکین بالانس انسانان د الله سره شریکای بل جن جنات شریکای بل کواکب ستوري شریکای بل ملائکه ملائکی شریکان کوي دا ټول بس کوي په دی باندې عبارت کوي دغه رنګ بچ کوم دنو د الله تعالی نمونه په کې ذکر کیږي سوار لس نمونه په دې صورت کې راځي کله الله کله رب کله رحمان مختلف برازي او ور سره بچ کوم دنو صفات الافعال د الله ذکر کیږي خو هغه ډیر یا بدوا سوا سلور ذکر کیږي هغه بیا هغه خپل معلومه وي دغه رنګ چې کوم دنو کله په صورت کې سي مجاهدی طریقه بر ته خی چې ته به دعوت چلے خو لیکن دا خبره چې طریقې کار به څنګه نو تا ته به طریقې د تعلیم خیری ته موږ سوایو طرق التعلیم ورته وایو د تعلیم طریقې ته به خلکو ته دعوت څنګه چلی او بیا به هغه په سلور قسمه یره طریقې د تعلیم چې کله به داوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه کلکواله وخکاره کوي په دین باندې کله به پکې داوی چې د نبی علیہ السلام نو ما وراء البشریت صفات چې داسې صفات ته نشته چې هغه د بشر نه نه نه د بشر صفات پکې دي هغه به ذکر کوي کله به کوم دی نو فرق کوي په مابین د دواړو دعوتونو کې چې زمونږ په دعوت کې د مشرکانو په دعوت کې څه فرق دی کله به کوم دی د صحیح عقیدی تفصیل کوي چې هغه ته دین حنیف وای دا به کله به کوم دی مقاطعات اے تا ته وای تکلیفونه به در باندې راځي اغه تبع عقبات سته مونږ وایو سمو ته وایو عقبات سته شپږ مشکلات دي شپږ عقبات یو یو برته بیا ان شاء الله وایم اوس خلاصه کې نشم ویلې بیا را باندې ډیری کی سبق نه پاتې کیږي بل دا چې وم نمبر دلیل نقلی بر انبیاء علیهم السلام نه پیش کړي د دې دعوی د اثبات لپاره اتم په کې دا کار وی چې دا دعوه به تکراری راوړي کله به راوړي په عنوان د الحمدلله کله به الله لا اله الا هو کله به لا اله الا الله په دې طرز باندې بس کیږي دا دعوه به تکراریږي هغه چې راځي هغه هم نه تخیم بیا په خپل خپل ځای صحیح شو صورت مشتمل له په دوو حصو باندې په سوي سو په دوو حصو یو حصہ چې کوم تر یو سل ولسم نمبر آیات پورې ده اوله حصہ تر یو سل ولسم نمبر آیات پورې ده اولنې حصہ ده او دویمه حصہ چې کومه ده نو هغه سره د اتمې سپاره په اول کې او دویمه حصہ بیا د صورت تر اخره پورې ده بس دا دوه حصے دي ها په اوله حصہ د صورت کې شپږ بابونه دي سو بابونه دي او دا ډومبۍ حصہ چې دا دا ټول رد د شرک اعتقادي سره لګي ګوره مائده کې چې څنګه ترزو اول رد شرک نه هغه کې اول رد شرک فعلی وو بیا رست رد شرک اعتقادي شو نو په دې صورت کې به اول رد شرک اعتقادي رست رد شرک فعلی شروع کیږي شرک فعلی خو مو پیژند کنه خو شوی حلال او حرام دا الله بدلول هغه هغه بدا کیږي نو داش بیا اول ایته کې ما تاسو ته وی سو بابونه دي شپږ بابونه او شپږ بابونه چې یو تشمارم نکیږي خرازي اولنې باب د تر یو لسم نمبر آیات پوري سفوري یو لسم نمبر آیات پوري په هر دلیل کې بیا درې درې دغه وی بیا په هغه دریم دلیل کې د علم دلیل کې بیا د علم درې حالات ذکر کی صحیح شو بیا د هغه نه پس په بیا د کفار د منکرینو د انکار درې طریقې ذکر کی الاعراض التکذیب الاستهزاء دا درې کارونه بکای صحیح شو دا هغه نه پس بیا په دوی باندې په سابقه مشرکانو باندې درې انعامات ذکر کی تمکین فی الارض مکناهم فی الارض بیا چې کوم دینو باغونه مولا ور کړیو او دغه رنگ چې کوم د باران نو وخت په وخت پیرا ورولو دا خو لیکن د دینه بیا بچ نشو د عذاب نه دغه رنگ به بیا چې کوم دینو د دوی درې سوالات دي سو سوالات په اعتراضات په درې اعتراضات بکې دی تکذیب کولو نو الله په سزا راوستا نو په دریو اعمال باندې به بیا څور کی تخویف ورکی دمکی به ورکی ښا دا باندې پوه شوي په دې طرز باندې بداړم به باب چلیږي ګوري وتا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله بیا مسله رااله الحمدلله صفاتونه د خدایي ور الته مې ته ټول تفصیل په الحمدلله کې تیر کړو چې ولې دا معنا کوم د ابن عباس سره مې ترانه قل کړو هغه ټول تفصیل تیر شوی بس صرف هغه ځکه او ذهن کې کینوي الحمدلله صفاتونه د خدای خاص الله لره دي شریک ور سره نشته د انواع 40 انواع 4 براشي صحیح شو هغه برازي الذي دا اوس اولنې دلیل الذي موصول سره د سرین په معرض د دلیل کې وي نو ته بر اواخ کې بر دین دلیل جوړ کې الذي اذ هو الذي ول صفاتونه د خدای خاص الله لره دي ما تاسو ته صفاتونه د خدای دوه دي غټه کم کم دي تیاری پیدا کړی دی او رڼا پیدا کړی دا نو درې د غیر ته یاد کړ یو زمکا یو اسمان په دلیل کې بیا درې او یو رڼا تیار رڼا تیار په دواړه جدا جدا نه حسابې ولې ځکه چې هغه یو د بل سره نه ودرېږي نو هغه یو چې راځي بل ځي نو په دې وجه باندې هغه یو شي نو دا په یو دلیل کې بیا ځان ته درې دغه جوړ شو ښا ها والظلمات ظلمات جمع راوړه او ان نور مفرد راوړو ځکه چې تیاری ډیری دي هو الذی خاص الله غذات ته خلقکم من طین چې پیدا کړی تاسو د خټینا ثم قضا اجلا ثم قضا بیا مقرر کړ اجلا نیټه د مرګ هغه پیدا کړی لې بیا نیټه د مرګ سکړه هغه ورلا دغه کړ اوس مونږه د خټینا پیدا کړی یو نو دی معنی کوي وای خلقکم بدا خلقکم تاسو ابتدایي پیدایش کړو من طین د خټینا هغه بابا د خټینا پیدا شو د علی السلام یا دادا یا خلقکم من طین مونږ او تاسو ټول د خټه نه پیدا یو تاسو دا معنی وای مونږ نه معنی ولې نه معنی دا وګوره د خټه نه سکیږي دا غینا غیا را زرغونه شي صحیح شو کنه سبزی تیرا درغونه شي هغه سبزی تو خوري یا ساروري خوري دا غي نه وینه جوړ شي دا غي نه بیا څه جوړ شي نطفه جوړ شي دا غي نطفه نه بیا څه جوړ شي خبر راځي نو ته اوس ماده بعیده تاسو هغه خټه ده من طین ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده ایو بل نیټه ده مقرره عنده هغه الله سره ده انداغه علم الله تعالی بل چاته نشته ده هغه د سره هغه د قیامت ده ثم انتم تمترون بیا هم تاسو پس د دې صفات نم شک کوي په توحید د الله کې می کوي دا د دومره غټ غټ صفات په الله کې دي تاسو دغه ته نه ګورئ دغه نه پس په توحید کې شک مکوي او هو الله فی السماوات وفي الارض دریم دلیل اول دلیل آفاقی بیان کو دویم دلیل نفسی بیان کو اوس دریم دلیل آفاقی دی خو څه دی هغه چې کوم دینو هغه د علم دی او هو الله او هغه الله خاص هغه الله تعالی فی السماوات پاسمانونو کې دی والارض او پسمهو کې دی الله پاسمانونو پسمهو کې دی نو دا مطلب دا اولوہیت دی دا معبودیت لکه سورته دا کې براشي او هو الذی فی السماء الہ وفي الارض اله اغا الله په اسمان کې اله دی عبادت داغه کیږي پس مکه کې مغه اله دی داغه عبادت بکیږي د بل چا باندې کیږي مطلب دا دی يعلم سرکم اوس دلیل علمی وګورئ ښا يعلم پویږي الله تعالی سرکم په پټو خبرو تاسو په پټو رازونو تاسو وجهرکم په ښکارو تاسو ويعلم ما تکسبون او پویږي په هغه باندې تاسو کوي کم کار چې کې نو استاد وینا نم خبر استاد کار نم خبر اغه الله دا ذات ته ښا پوښوي نو چې ګوره قدرتم داغه شو پیدایش مغه کوي او علمم داغه شنو الحمدلله وای کنه صفاتونه د خدای خاص الله لره دي صفات د خدای چې ټول راجمه کې دي دوه تر ادم نکی پوښوي نو قدرت دی او علم دی دا دواړه پاګه کرال خجی ويعلم ما تکسبون اوس په دې علم کې بیا درې قسمه حالات بیان کړل سرکم په اقوالو کې دوه دي سرکم پټ و جهرکم خکارا افعالو کې یو دی و يعلم ما تکسبون او چې څه کوي هغه الله پويږي دا بیا درې شو و ما تاتيهم من آیه اوس اوس بل ګوره دا یو مثلث تیر شوخه اوس بل مثلث ګوره الله تعالی دا دا اوس کافر ته د کافر درې قسمه طریقو سره انکار دی خدري طریقو سره و ما تاتيهم او ناراض دي ته من آیت کما معجزه من آیات ربهم د معجزو در رب خپلنا پوه شو یا قران آیات شو الا كانوا عنها معرضين مگر وی دا مشرکان دا غینه مخ اړون کی دا غینه مخ واړی اول کو پر ته اعراض دی مخ دی واړی وینا واړه پوه شو نه وای دا ته دروغ وای اول صرف مخ واړو بیا دا دوی عمر تبه شو لما جاء عمر کل چې حق راغ دوی ته فسوف یاتیهم نو زر د چرابه چې دوی ته انبا اوما خبرونه د اغه کانو چې ودی به په اب د اغه عذاب کانو چې ودی به پاغه پور یستهزئون ټوکې کوونکی دریمه مرتبه کې کفر بیا دې داسې کی چې در اول کې صرف مخ واړول بیا وی دا دروغ وي بیا په ټوکې شروع کی بیا سو کی بیا ټوکې شروع کی استهزاء شروع کی دا دریمه حالت شې د کفر ښا علم يرو آیا دوی ګورینا کم اهلکنا من قبلهم سرنګ مونږه هلاک کړي دو سمره هلاک کړي مونږه من قبلهم مکر دوی من قرنین د پیړونا ډیر پیړی ډیر مخلوق متبا کړي الله وی دوی ګورینا سو هغه شانته بدیم تبا کم دته دا عذاب د سګپ کاری دی وای زرای ولا کنه الله وای ما دا ډیر هلاک کړی دي مکناهم فی الارض اوس ګورخه مکناهم فی الارض دری انعامات تا ذکر کړي چې ما په دری انعامات کړیو مکناهم قوت نور کړو وای ته فی الارض پزما کی ما هغه قوت لم نمکن لکم چې دا قوت مې نه در کړی تاسو ته مکی والا او تاسو ته قوت نه در کړ کوم چې فرعون ته ور کړو وارسلنا السماء بل را لګلو مونږ په وی باندې السماء اسمان اسمان هم تر لګلو باران ته مراد دی را لګره مون پاغي باندې باران علیهم پاغي باندې مدرارن وخت په وخت وخت په وخت ها ابن قیم معنی کوي رحمه الله هغه وایي چې یا لا ينقطع لحظه یو لحظه به نه کټ کېدو مطلب دا چې څو وخت به ضرورت باران به کېدو دا دوی منام شو درې منام وجعلنا الانهار او مونږ جوړ کړی و غویلرا انهار ولی تجری چې بيدی به من تحتهم لاندې د حکومتونو دا غوینا من تحت هم لاندې دا غوینا نه چې کوم د بره بناست لاندې بچنه ولا بایدا نه من تحت هم لاندې د سلطنت او د اختیار دا غوینا ها خف اهلکناهم نو دا درې من عام شو الله وی دا درې انعامات نه پکړو قوت نه ور کړو باران نه وخت وخت راورو باغونه ولی نه ول ور کړو خو باران ارس سیستم برابرو خو سره د دینه د عذاب نه بچ نشو فاهلکناهم درې سوالات درې اعتراضات دوی داري اول سوال وی ته مونږ ته کتاب را ل په یو ځل باندې په کاغذ کې دین غفته شوی را وړا خو چې الله وی ولو نزلنا کچرته مونږ نازل کو علیک پتا باندې کتابن کتاب فی قرطاس ملفوفا فی قرطاس چران غفته شوی په کاغذ کې په لفافه کې بندي خطر راشي فلمسوه بأيديهم ندوی فلمسوه ندوی مسکی ها ولګي په دوی پاغي باندې به ايديم لاسونه خپل لاسونه په ولګي داسې مسکی وی ګوري چې دا خدا بالکل دی د بختر کو لیدل نه فقط مراد حق اليقین چې بالکل پلاس را واخلي او پړاوي کی فقال الذين كفروا لقال الذين كفروا نخامخا او یا کسان چې کافران دي ان هذا ند دا خطو دا کتاب الا سحر مبین مگر دا جادو ښکار دی دا د اتی جادو کو ته بار نه راغی یو معنی دا دا دیو معنی د سحر مې راته کړی وا سحر په معنی د دروغ سر راځي ان هاذا نه دا الا سحر مبین مگر دا دروغ ښکار دی وقالو وای دوی لولا نزل علیه ملک دویم اعتراض دوی داده وی وو تا ته فرشته ول ناراضی سوت فرقان کې وراشي ښا وی تا خو بادشاہ خو ته سوک چاته نیږي کنه وفد کې قاصد لیږي نو هغه قاصد ته یو باډي ګارد ورکړي کنه هغه سره ګرځي الته سورته فرقان کې براشي لولا انزل الیه ملک ول ناراضی دته یو فرشتہ فیکون معه نذیرا نو وی برد سره هغه نذیرا يرون کې خلق ته تاخوا دی خوا کې فرشتہ بہت رانی غي کې نه پارام په شوي الکه دا په الله په قیاس کوي په نور بادشاہانو باندې الله وی دی دا خبره کوي وقالو وای دوی لولا نزل علیه ملک ولن لولا انزل ولن نازلیږي علیه په دې نبی باندې ملکون فرشتہ ولو انزلنا ملکن فرشتہ قراتلا خو دوی وی چې نه داسې سره ګرځي په لار کوسو کې دغه دی وی سره ملک ته سره ګرځي ولو انزلنا ملکن او که چرته موږ نازل کو فرشتہ ملک لقضی الامر نو خامخا فیصله بکلی شي کار ثم لا ينظرون بیا به دې ته انتظار نشي کولای الله وای وو زه سره په خوا زه دنیا د بادشاہانو په شان خلیما چې صرف خلق دارو ما دارول نشته لري چې فرشته می درولې ګل بیا په کو دغه نه گزاره نه بس به عذاب راغلی ها فرشتي په نور ځایونو کې براشي چې زما فرشتي چې نازل شي بس بیا عذاب راځي خو شوي نو عذاب را لېګما ولو جعلناه ملکا نو دوی درې اعتراض وکړي وینا بیا مونږ ته دا ول را لېګ دا خو د مونږ غوندې سړی دی فرشته به مونږ ته را لېګلې وکنه فرشته به را لېګلې هغه به مونږ ته دعوت را کولې نو هغه دریم سوال جواب ولو جعلناه او که چرته مونږ وګرځول رسول په خپل ملکن فرشته لجعلناه نو خامخا مونږ به ګرځول او رجلن بیا به مغه سړی ګرځول بیا به مغه سړی جوړول ولی ته فرشته تا سره خبرې کولې شي ته سره اوس ملک سره خبرې کولې شي نشي کولې ته به واچ دا څنګه چللې خو چې هغه د سړی په شکل راشي نو ته به الو پیژنې کنه نو الله وی بیا به ما ګرځول رجلن سړی ولا لبسنا علیهم او خامخا ګډوډي براوستي وا مون علیهم په دوی باندې ما یلبسون پاره څه کې چې دوی په ګډوډيږي چې دا دوی په څه کې ګډوډيږي بیا په ګډوډي راغلي وکړه چا به وی دا فرشته دا چا به وی دا نه دا مړه دا خو انسان دی زمونږ غوندي بیا په کیسه ګډه وډه وا ولقد استهزئ برسل اوس پیغمبر ته الله تسلی ورکي په دریو امور سره او دا درې قسمه انکار د دوی دی بیا ذکر کوي ولقد استهزئ پیغمبر ته الله وی خپکیګه ما یقینا ټوخ کړي شو دی رسولن پر رسولانو پورې من قبل ک مخکستانه فحاق بالذین نو نازل شو پاکستان باندې سخیرو چې ټوخ کول منهم د دې پیغمبرانو سره سرنګ یو انجام د هغه دروغجنو کړو شو دروغجن ویل شو چې چا پیغمبران ته دروغجن وی دا هغه خلکو انجام پتا سو ګوري تاسو لږ په علاقو کې وګرځي دې دا کې نشاپوري وای کنه چې وای دغه چې کوم دی سفر ها ال سفر چې کوم دی نو دا څه پیدا کوي یورث الاستبصار دا په سړی کې بصیرت پیدا کوي چې لګو ګرځي دنیا وګوري خو په نظر د عبرت ګوري دا څنګه چې انګریزانو غو دغه شان ګرځي بیا خو فائدہ نه کوي نو دا څه شو دا درې قسمه انکار شو د خلکو استهزاء سخر او تکذیب صحیح شو دا دری دری د ټول بیان کړ دا دلایل ته ذکر کړ چې الحمدلله اومه نه او ګوره دا سم کیږي دری دلایل اومه نه د دری قسمه کافرانو غوندې انکار مکوي او دغه شان چې کوم دی ځکه چې هغه دری قسمه خلکو باندې ما دری قسمه ما انعامات کړیو خو بیا هم هغه عذاب دفن شو او دا دری قسمه اعتراضات چې تاسو کوی دا غي جوابونه وتورکل نو دا دا په دې طریقه باندې دا بابو